نه ورستو په هغه دعوه باندې دلایل په اولنی باب کې په درې دلایل وی هغه طرز داسې و چې په هغه کې درې درې هر یو شی ذکر کېدو په دویم باب کې بیا سلور سلور دلایل پیش کړل او سلور زجرونه سلور تخویفات څلور تسلی داسې ذکر کړل پدرایم بعد کې بیا طرز بدل شو او لس لس دلایل عقلیه هغه په پیش کړل نو تر دې پورې تقریبا دا ولس دلایل عقلی هغه په توحید باندې ذکر شو اوس د دې ځاینا د درې او یایم څلورم څلور او یایم آیات نوالی و اذ قال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما الها تر نوی نمبر آیات پوری 90 نمبر آیات پوری دا بل باب دی د دې باب خلاصه دا د ګورئ چې په دې کې ذکر کوي دلیل نقلی په دې مسله باندې ما تاسو ته کله ویچ ویلیو په اصول کې چې کله قران کریم دلیل عقلی ذکر کوي او دا غي مره تبع خپل اقسام ذکر کړو چې تقریبا شپږ قسمه دی هغه او کله قران کریم دلیل نقلی ذکر کوي نو نقل چې کوي کله د انبیاء علیهم السلام نه کوي کله د ملائکو نه کوي کله د کله د اولیاء نه کوي خو به هر حال شپږ قسم بیا دلیل نقلی دي چې هغه بیا د مختلفو خلکو نه پاغي مسله باندې سره وړي دلایل نقلیه راوړي کله کتاب نه راوړي نو د دې ځای نه و اذ قال ابراهیم لابیهنا او ماغه مقرره چې الحمدلله صفات د خدای خاص الله لره دي او اوس دلیل نقلی په پیش کوي اول د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه او بیا روستو د ولس او انبیاو یو قسم ته د اغي مسلې په تایید کې غ ذکر کوي اغي نبی دلیل نقلی نو ټول اتل سم بیا دي چې په دې باب کې د دوی نه دلیل نقلی را نقل کوي او طریقې دا چې اول د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رد په خپل پلار باندې بیا دا غینه ورستو د خپل قوم سره مناظره ده او مقابله ده په تقریبا په سلورو آیاتونو کې دا غینه ورستو بیا د قوم د طرف نه ابراهیم علی السلام ته یو دمکی ده او دا غ شجاعت الله بیانې په دوو آیاتونو کې بیا په درې اتیایم آیات کې الله جل جلاله د ابراهیم علی السلام د دې دلیل او د دې بحث تایید کړي په درې اتیایم آیات کې دا غي نه پس بیا ما تاسو ته وی د ولس انبیاء علی السلام نه دلیل راوړي او په اخر کې بیا د دغه انبیاء علیهم السلام د اقتدا او د هغه د اتباع حکم ورکړي نو تر دې دغه شو چې اول د ابراهیم علیه السلام نه د دلیل طریقه دا ده په پلار رد د قوم سره بحث بیا د هغه تایید د الله د طرف نه بیا د ولس انبیاء علیهم السلام نه دلیل او د هغه د اقتدا او د اتباع امر بس دا ټول د دې باب خلاصه ده تاسو ورته ګورئ ټول په دلیل نقلی مشتمل دی و اذ قال ابراهیم یاد کپاغه وخت چې وی ابراهیم علی السلام ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء د انبیاء علیه السلام د ډیرو انبیاء او پلار دی او عبرانی لفظ د ما تاسو توی اصل کې ابراهیم دی پوښوي یعنی مهربان پلار ابراهیم او ابراهیم علیه السلام له ابیه پلار خپلتا پلار سوکو آزرا آزرو وی اتتخذ اصناما الها آیا جوړه تو بوتان الهتن خدایان اصنام جمع د صنم دا صنم هغه شکل دی چې جوړول شي د سرو زرو نه یا د سپینو نه یا د وسپل نه یا د لرګی نه یا د خاور نه او بیا خلک داغه عبادت کوي شهرستانی عبدالکریم په الملل والنحل کې لیکلي دي هغه وایي چې وضع الاصنام حيث ما قدروه انما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعمول او على صورته وهيئته وشكله نائبا منابه وقائما مقامه وای دا شکل چې به جوړو شهرستانی وای نو هغه وای چې دا به اصل کې د غائب معبود شکل جوړولو دا نه وا چې ګنې دوی به دا شکل بس ځان نه جوړ کو خدا سی او سړی به او خو بزرګ به تیر شوی یا به یو پیغمبرو یا به د دوی د خپل خیال مطابق دوی به وی چې ملائک په دې شکل باندې نو یو شکل به جوړ کو او دا شکل به بیا د هغه قائم مقام غنو او بیا به هغه ته سجدي او عبادت کولو او دا هغه نه بیا غختل نو دغه تسویل کیږي اصنام ورته ویل کیږي مفرد صنم راضی اتتخذ انی اراکا وای ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته وی انی اراکا یقینا زتا وینم وقومک قوم استافی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې پلار ته وای ته ډیر سخت گمراه او حقیقی گمراه پلار ته وای په دې دا کې بعد خلک دا سوال کوي چې یاره دا خو ډیره سختی وکړه د پلار سره جواب دا غي دا چې نه یو خدای چې اول په نرم دعوت ورکړو خو وینه مانی یا دیمه خبره دار چې حقیقت د حال دنو پلار په حقیقت کې وو گمراه نو بس ورته وی بابا ته گمراهي تم گمراه یا دا قوم دیم گمراه دی دا ابراهیم علی السلام اول ګوره دا شو دلیل نقلی په دغه مسله باندې چې صفات د خدای بل چاله نشته دی ولی وګوره د انبیاله مسالم پلار ابراهیم علیه السلام په خپل پلار باندې په دغه وجه رد کړو چې هغه د خدای صفات بل چاله ورکول بوتانو له ورکول پوښوي نو دا په دی وجه باندې په هغه باندې رد کړو فلما جت وكذلك نوري ابراهيم اوس الله تعالی وای چې ابراهيم عليه السلام چې د پلار سره دا کوم سخت خبره وکړي نو دا خېوي که خراب وي الله وای زی تای کوم دا ورته ما کولیو وکذالک نوری ابراهیم او دغه رنگ مونږه خودلیو دا مضارع د حکایت د حال ماضیه دی نوری ابراهیم مونږه خودلیو ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض هغه بادشاہی د اسمانونو د زمکو ملکوت وی مبالغه ده په ملک کې خو مراد ته ندی الدلائل الخفیه ملکوت السماوات والارض چربینی وی هغه دلائل پټ په اسمانونو او پزما کې هغه ورته موږ ورکاره کړیو وليكون من الموقنين د سره پارم ورته دلائل ورکړیو دا وليكون دا وو عطف ته معطوفن علی مقدر دی غره او باسی خادثه ده پارا لی لی لیتیقنا د دې پاره چې ابراهيم عليه السلام په خپل یقین کو کی نه ليحاج به قومه د دې پاره چې دې په دلیل وای د خپل قوم سره وليكون من الموقنين او د دې پاره چې شي دې په خپل د یقین کوون کو نه چې په خپل باندې یقین په دې مسله راشي نو ابراهيم عليه السلام د پلار سره بحث وکړو الله تعالی تایید وکړو اوس د دې ځای نه فلما جن علیه الليل دا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بحث او مناظره ده د خپل قوم سره خپل قوم سره دا آیاتونه تویم بیا راځم لګ بحث کوم فلما جن علیه الليل نو هر کله تیرا خورش په ابراهیم علیه السلام باندې الليل شپه شپه را را کوكبن نو ویلی دستوره کم ستوره او بعد وی عطاردو دغه غټ ستوره وی دای اولیدو یا مشتریو قال وی وی هاذا ربی هاذا ربی دلته کې دا په تقدیر د استفهام سره ده ښا دغه چې کوم دین او حمزه د استفهام بو تر او باسی اهاذا ربی آیا دا د رب زما دا د حاصل کی او دا قران کې راځي کله قران کریم کې یو کلام راشي او استفهام وي ولیکن هغه حمزه د استفهام سره هغه محذوفه وي لکه سوره مؤمنون کې باراشي افا امتا آیات ته مرشي نو فهم الخالدون دی به همیشه وي چې پیغمبر تعالی وای چې دوی تا ته بد دعا کوي چې الله دې تا مړ کی نو ولې کته مړ شوي نو فهم الخالدون دلته کې دا فهم الخالدون چې ده دلته استفهام دی تل کې افهم الخالدون آیا دی به ولې همیشه یې سو یعنی دی به همیشه نه استفهام انکاری دی دی به همیشه نه دلته کې دا څه دی اها ذا ربی اها ذا ربی آیا دا زما رب دی یعنی دا نه دا خود ما رب نه دی او تاسو سوای چې دا زما رب دی یا دا دی چې دا دی ها ذا ربی فی زعمکم دلته تقدیر دی زماغه شریکان نو د الله شریکان شته سو نه الته تقدیر دی اين شرکای فی زعمکم کم ځای دي زماغه شریکان تاسو په ګمان کې تاسو چې ګمان کو چې دا د الله شریکان دي نو هغه کم دي نو دلته کم داسې دی هاذا ربی فی زعمکم دا زما رب د داستور تاسو په ګمان کې فلما افلا نو هر کله چې داستور غایب شو قال نو ابراهیم علیه السلام لا احب الافلین زنه خو هم غیبی دن کسی زنا هاذا اکبر د لوی د دغه مخکینو دوو ناغې نه غټه فلما افلت نو هر کله چې دانور پټ شو قال وی ابراهيم عليه السلام یا قوم قوم زما انی بریء یقینا ز بیزار ما مما داغه نه تشریفون چې تاسو شریکوي د الله سره انی وجهت یقینا ما مخکړه دی وجهیا ما اړول دی مخفل یعنی ما خالص کړه دی ځان خپل انی وجهت وجهی انی اخلصت ذاتی یا انی وجهت وجی انی اخلصت دینی ما خپل دین خالص کړی د وجه هغه اطلاقات هغه مخ کې تیر شوی او مخ کې مې ته قران کې خولیو چې وجه په قران کې پسو مانو راغلی دا للذی د پاره دا غزاد فطر السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو ول ارض او مکه حنیفا حنیفا چې هغه الله تعالی حنیفا هغه کلک دی په حق باندې یا حنیفا په داسې حال کې چې زک لک يم په توحید باندې و ما انا من المشرکین او نه مزل مشرکانو نا وحاجه قومه او وحاجه او جګړه وکړه بحث کو د سره د ابراهیم علی السلام سره قومه قوم دد نو قال او دی ابراهیم علی السلام دی قوم تا وی اتحاجونیا تاسو ما سره بحثونه کوي جګړه کوي فی الله فی توحید الله فتوحید د الله تعالی کې وقد هدان او حال دا چې الله تعالی مال هدایت کړی توحید ته ولا اخاف ما تشرکون به شیئا او زنه یری جما د هغه خدایانو نه تشرکون به چې تاسو شریکان کوي د الله سره الا ان یشاء ربی شیئا مگر کچرته او غواړي زما رب لكن دا استثناء منقطع دا لكن ان يشاء ربي شيئا لكن که اوغواړي رب زما څه مشکل څه مصیبت ماتا نو هغه به را رسي دا ستاسو خدایان نشي را رسوله وسع ربي كل شيء علما او فراخ دي رب زما هر یو سستا په اعتبار په اعتبار د علم سره یعنی دا علم فراخ دي دا په علم کې دا ټول چیز نه راګیر دي اف ولا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون آیا تاسو نصیحت ناخلی دا تر دې پوری د ابراهیم علی السلام د خپل قوم سره څه شو مناظره شو نو قوم بیا وډار کو ورته وی وی غل کینه زمونږ دی خدایانو پته سموایا سم مشکل بدرته جوړ کی هغه ورته وی وکیفا قافو سرنګ بزی ریګم ما د هغه خدایانو نه اشرکتم کتاب شریکان کړي د الله سره ولا اخا ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله چې تاسو شرک کړی دی الله سره ما د هغه چا لم ينزل به علیکم سلطانا چې نه نازل کړی الله تعالی به په شرک داغي باندې علیکم پتا سو باندې سلطانن کم دلیل یقینی فای الفریقین نو کم یو د دوه ډلونه چې د مؤمن یم موحد یم او تاسو مشرکان یی کافران یی احق ډیر حقدار دی بل امن د امن د بچ کېدو د عذاب نه ان کنتم تعلمون ک چرته یی تاسو پوی دن کی وی د عذاب نه بچوک بچ کیږي د مؤمن یم تاسو مشرکان یی په دې دوه ډلو کې د عذاب نه بچ کېدون کې څوک دی وی زیما ما الله بچ کی الذین خپل جواب کوي هغه کسان امنو چې ایمان راوړل ولم یلبسو ایمانهم بظلم او نه دې ګډوډ کړي د ایمان خپل سره به ظلم د ظلم نه مراد دی دا کې شرک ته ها ځکه صحابه او رسول الله مبارک نه پښتنه وکړه وی یا رسول الله اینا لم یظلم کم یو کوم مونږ ته ګنا نه لري ظلم نه کړي مونږ خو ار یو ظلم کړي دی په ځا ګنا مو کړي دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی وی تاسو لقمان صورت نه لسته وی تاسو د لقمان وینا نه دلستی چې هغه ویلی چې ان الشرک لظلم عظیم شرک دا لوی ظلم دی نو شرک ته مراد دی بظلم فا چې نه دې ګډ وډ کړې د ایمان خپل سره بظلم شرک ها اولائک لهم الامن دا کسان د پاره بچ کیدل دي د عذاب نه وهم مهتدون او هم دا کسان لار مندون کړي اوس دې ځای کې دا ما واقع چې تیر شو فلما جن علیه الليل را کوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين دی واقع ته لک سوچو کوي دی آیاتونو ته په دې ځای کې ابراهيم عليه السلام وی چې هاذا ربي دا زما رب دی په دې کې یو عقیده د اهل سنت والجماعت ته عقیده د اهل سنت والجماعت ګورې دا موږ او تاسو ټول اهل سنت والجماعت یو هغه عقیده دادا چې انبیاء علیهم السلام ټول پیغمبران د نبوت نه مخکې او د نبوت نه رستو دا معصوم دي د ګنا نه د ګنا نه معصوم دي بیا خصوصا د کفر او شرک نه خو بل اتفاق معصوم دي نو دا خبره کوي او معتزله یو ډله په خوا تیر شوی دا بی دین ډله وا هغه دا عقیده وا چې نا انبیاله مسالم نه د نبوت نمخ کې کله کفرم کې دي نو په دې ځای کې چې ابراهیم علی السلام دا هاذا ربي ویل دي بس دغه باطل پرست خلکو ته لار ملوش په هغه زمانہ کې دغه وو په نن زمانہ کې دا مودودیان هغه دغه وای چې ګورا ابراهیم علی السلام چې وکنه هغه وایسو نعوذ بالله وی عارضی مشرکو چې په هغه ټیم کې هغه شرک وکوي استوري ته خدای وي مر ته خدای وي سپګمۍ ته خدای وي نه بالکل نه دا خبره غلطه ده ابراهيم عليه السلام نستوري ته خدای ویلي دي نه سپوږمۍ ته ویل دي او نه المر ته ویل دي دې ته خدای نه دی ویلي ښا نو دلته چرارل چې هاذا ربي دا د ما رب دی ګوره ما تاسو تال ته کیوي چې دلته تقدیر لګوي چې اهاذا ربي دې د دوی پښتنه کوي تاسو سوای چې دا زما رب دی سو دا زما رب نه دی پوه شئ دای په دلیل قائمولو دي ته په بحث ته دغه کې د مناظری کې دي ته مماشات وایي څور څه وایي مماشات یو سړی ته وای چې خزه صحیح درازه دا بیا چې روستو لار شي نو دلیل ورلمات کیو چې ګوره دا دلیل دی غلط نو دا مماشات ته ابراهیم علیه السلام چې دی هغه کلم شرک نه قبول کړي او دلیل کې مونږ سره سره دلیل دا چې ګوره دلته که تاسو وګورئ اول مناظره ابراهيم عليه السلام د چا سره کړی د خپل پلار سره کړی دا دلایل مونږ ابراهیم علی السلام ته خودلیو د دې مناظرین مخ کې وای وای مونږ ورته دلایل خودلیو نو چې دلایل ورته خودل نو هغه په توحید باندې چې په شرک باندې وای هغه په توحید باندې دی په ایمان باندې دی ورست الله وای ولیکون من الموقنین دې دې یقین کوونکو نو یقین هغه علم ته وای چې هغه کې بالکل د شک شوبم نه وي ها شک شوبه پکې نه وي ابراهيم عليه السلام په توحید کې بالکل شک شوبه نشته دا ټول د دینه مخ ته وي ورست په څه وي فلم ما جننه فای ورست راوړه کنه چې د دغه نو ورست ابراهيم عليه السلام بیا څوکړه د خپل قوم سره مناظره وکړه نو دا د دې خبره دلایل دي چې ابراهيم عليه السلام په توحید باندې دغه رنگ ورست تاسو په کې وګورئ فلما افلا کله چې دا سپوږمۍ پټه شو نو د سوي قال لا الا يهدني ربي اے لئن لم يهدني ربي لم چې په مضارع داخل شنو تاسو ویلی دا نفی د ماضی راولی کما ته الله مخ کې هدایت نه وکړي د دې مناظرین مخ کې ابراهيم عليه السلام په هدایت دی په ایمان دی په توحید باندې دی ٹھیک شو نو دا دا خبره ده بل په دې منځ کې وای لا احب العافلین زغه بدون کې سوزونو سره مینه نه کوم دا نه وای چې لا اعبد العافلین خوښ دا رنګ ابراهيم عليه السلام روستو چې د لمر دا دلیل وای نو سوی انی بری ام مما تشریکون زبیزارم دا غنه چې تاسو د الله سره شریکان کوي ګوره د دې په شرک باندې ابراهيم عليه السلام پوهه دی د مخ کې نه دا مسله ورته معلومه ده دا غرنګ انی وجهت د ماضی کی غراوړي ما د مخ کې نه خپل ځان خالص کړ دې الله تا خپل دین می خالص کړ دې الله تا د توحید په دین باندې ما دغه رنګ روست پسې وای وحاجه قومه د سره قوم بحث کړو جګړه وکړه قوم چې ورسره بحث او جګړه کول نو قوم د شکی سړي سره بحث نه کوي بحث چې خلک کوي نو چې یو سړی ستا مخالف په یقین سره هغه سره خلک بحث کوي ابراهیم علی السلام سره چې قوم بحث کولو په دی وجه سره کولو چې دا غي یقیني مخالفو نو دا ټول د دې خبره دلایل دي چې ابراهيم عليه السلام چې دوی ته دا خبره کوله چې هاذا ربي نو دا د ابراهيم عليه السلام عقیده نه و بلکې ابراهيم عليه السلام په دوی دلیل قائمولو چې تاسو سوای چې دا زما رب دې سو دا فنه دې دا فنه دې وګوره دغه دا نقصان دې دغه دا نقصان دې راوستل دا خلکو ته دعوت ورکولو دا خلک راوستل څه دا خلک راوستل توحید ته دا خلک راوستل ایمان ته نو دغه خلک چې دا کوم خبرې کوي دا غلطی دي دا باطلی دي پنبیاله مسالم باندې افترا ده ها وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم وګوره بیا الله تعالی پسې وای وتلک حجتنا او دا زمونږ دغه قطعی دلیل او هغه یقینی دلیل آتیناها چې مونږ ورکړو ابراهیم ابراهیم علی السلام ته علی قومی په مقابله د قوم ددکه علی اشراک قومه په مقابله د شرک د قوم د دکی مونږ د دلیل ورکړو نرفع درجات من نشا پورته کو مونږ درجه من د هغه چا نشا او چې زمونږه خوښ شي مونږ چاله درجه پورته کو درجات په سبانه پورته کیږي په علم باندې هغه علم چې هغه د دلیل والا علم ځکه الله قسم وی نرفع درجات من نشا دغه رنګي هغه بهترین اسلامی شرعي سیاست کې سړی ته علم حاصل شي هغه سره درجات پورته کیږي لکه سورته دغه کې براشي یوسف کې براشي کذالک کدنا لیوسف ها ما کان لیاخذ اخاو فی دین الملک الا ان یشاء الله یرفع درجات من من یشاء خوشی التبم راشی چې الله تعالی درجه پورته کوي د یوسف علی السلام درجه پس پورته کړی هغه اسلامی او شرعی سیاست باندې الله تعالی پورته کړی ها ان ربک حکیم علیم یقینا رب تا چې دی حکیم حکیم دی د حکمتونو والا ذات دی هغه حکمت دا هغه حکمت دا چې خلکو ته پټ پټ دلایل خي او علیم هغه پوهه په خپل باندې په دې دلایل باندې او وهبنا له اسحاق و یاقوب اوس د ابراهیم علی السلام ته الله تعالی د دغه دلایلو په بدل کې درجات پورته کړل درجه سوي وګوره د پاولات کې د پیغمبرانو ته وګوره دومره پیغمبران دا د پاولات کې ډیر شعر عالم دا رنګي ورتره دا ذکر کوي چې د دې پیغمبرانو دغه موقف کوم چې ابراهیم علی السلام موقف او وهبنا موږ او بخو له دی ابراهیم علی السلام ته اسحاق اسحاق علی السلام و یعقوب او یعقوب علی السلام کلن هدینا دې ټول ته موږ هدایت کړو ال توحید توحید طرف ته ها ونوحا هدینا او موږ نوح علی السلام ته هدایت کړو من قبل مخکره دی ابراهيم عليه السلام نا ومن ذريته او دا اولاد د دی ابراهيم عليه السلام نا یا نوح عليه السلام هم دی دا اولاد کې مرادي داوود داوود عليه السلام دی و سليمان سليمان عليه السلام دی و ايوب ايوب عليه السلام دی و يوسف يوسف عليه السلام دی و موسی موسی عليه السلام دی و هارون او هارون عليه السلام دی وکذالک نجزي المحسنين او دا رنگ بدلی ورکومږه نیکي کوونکو خلقو ته و زكريا بل زكريا عليه السلام دی و يحيى او یحیی علیہ السلام دی و عیسی عیسی علیہ السلام دی و الیاس او الیاس علیہ السلام کل من الصالحین و دا ټول د جماعت او د ډلې د نیکانو خلقنا و اسماعیل ابن اسماعیل علیہ السلام و یسع یسع علیہ السلام یسع سوق و صاحب الیاس دی الیاس علیہ السلام ملګری بل پیغمبرو و یونس یونس علیہ السلام و لوط او بل لوط علیہ السلام و کلا فضلنا علی العالمین او دې ټول ته موږ فضیلت ورکړو په مخلوق باندې په خپل زمانہ کې دای ته مونږه سوار کړو مونږه دای ته غورواله ور کړو دا خلک مونږه اوچت کړیو دا ولس پیغمبران ذکر کړل دی ابراهیم علی السلام نه بعد دا ولس پیغمبران څنګه ذکر کړل دا کی اشاره دی خبره تا چې ګوره ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام دا پیغمبران چې دي او نوح علی السلام دا څلور پیغمبران چې دي دا آباء الانبیاء دي دا د انبیاء علی السلام پلاران دي ها دا د انبیاء علی السلام پلاران دي ځکه نوح علی السلام خو ابو البشر دی ثانی دویم نمبر او دغه شانتی ورسره د پیغمبرانو پلار دی ورسره چې کوم دی داوود علی السلام سليمان علی السلام دا دو چېونو دا بادشاهان پیغمبرانو ایوب علی السلام او یوسف علی السلام دا دوه داسې پیغمبرانو چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي ایوب علی السلام باندې بیماری ډیره وګړه راغلی او یوسف علی السلام په جیل کې تکلیف شو د خلکو له طرف نه موسی علی السلام او هارون علی السلام دا دوه چې کوم دي نو دا هغه پیغمبران دي چې دوی د الله جل جلاله د پاره ډیره غټه مجاهده کړې ده لوی مشکل سره مخامخ شوي دي او زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام او دغه رنگي عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام دا زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام هغه دي چې الله تعالی په لار کې څه وی دي قتل شوی دي او عیسی علیہ الصلات والسلام چې ده نو دا او ورسره په داسې پیغمبرانو کې چې د تم ډیر مشکلات راغلي دي الیاس علیہ الصلات والسلام او لوط علیہ السلام او یونس علیہ السلام او یسع دا پنځه پیغمبران چې دي دا هغه پیغمبران چې دوی امتونه کم دوی امتونه سو کم الله تعالی په دې آیات کې په دې آیاتونو کې مونږ ته دا وایي چې ګورا پیغمبران کو مشرانو ک کشرانو ک بادشاہانو ک غریبانانو ککم د مشکلات سره مخامخ شوی دی او ککم دغه شانته په خوشحالي کې ژوند تیر کړی دی ککم انبیاء علیهم السلام هغه ته خلکو تکلیفونه ور کړی دي کده کوم انبیاء علیهم السلام امتونه ډیرو کده کوم کمو خو ټول دغه یو مسله بیان کړی دا چې الحمدلله صفاتونه د خدای چاله ردی خاص الله لري آ صورت سره لګي خاومن آبائهم و ذریاتهم او د پلارانو د دوینا و ذریاتهم او د اولاد د دوینا و اخوانهم او د ورونو د دوینا دا ټول پکې راځي کنه څوک پلاران دي څوک زامن دي څوک ورونه دي موسی علی السلام هارون علی السلام وجتبیناهم موږ غوړه کړیو د دوی وهدیناهم او دوی ته موږ خودلې و الی صراط مستقیم اغلار نیغا لار نیغا باندې روان کړیو د حق او د توحید او د ایمان په لار ذالک هدى الله دغه هدایت د الله تعالی دی ذالک التوحید دغه توحید چې د هدى الله دا هدایت د الله دی یهدی به من یشاء هدایت کوي په دې سره منغه چاته یشاء او چې را دی او چې من عبادی د بندگانو خپلونه ولو اشرکو الله وای ک بالفرض د پیغمبرانو شرک کړي وي لحبط عنهم ما كانوا يعملون نو خامخا برباد کړي بو د دوینا عنهم خامخا برباد کړي بود دي پیغمبرانو نه ما هغه عملونه کانو يعملون چې دوی دا غي کون کې د دوی اعمال به هم برباد شي بل دا کې الله پیغمبر زمون پیغمبر ته وي لا ان اشرکتا کبل فرستا شرک کو لا يحبطن عملك نستا عمل به برباد شي ولا تكونن من الخاسرين او شی بتل تاوانیانو نه دا پیغمبرانو ته الله وي دا نه معاف کوم دا دومره سخت جرم دی اولائک الذین آتیناهم الكتاب دغه پیغمبران چې الله وای دوی ته موږ کتاب ورکړو والحکم او حکم ورکړو وحی قبل النبوت والنبوت او نبوت ورکړو فإن یکفر بها هؤلاء نو کچر تا کفر کی بها پدغی قران باندې پدغی نبوت باندې هؤلاء دامکی والا دغه خلقونه منی فقد وکلنا بها قوما نو یقینا مقرر کړ دې موږ په دې باندې یو بل قوم فقد وکلنا بها قوما دوی معنی کوي فقد وفقنا القوم بها الى الايمان مونږ یو بل قوم ته د دې ایمان توفیق ورکو هغه بل قوم څوک ته وي هغه انصار مدینه او مهاجرین په مدینه کې هغه مرادو یا نور اقوام دي چې په یو ځای کې څوک نه مني الله تعالی د هغه ځای نه هغه دین او هغه ایمان هغه قران منتقل کی په نور علاقو کې خلق تسلیم کی خالصو بها بکافرین چې نو وي هغه په دی باندې کفر کوونکي او د دین انکار کوونکي اوس چې کله دا انبیاء علیهم السلام ټول په دغه عقیده باندې وو نو په اخر کې ورته وایي چې ختم د دې پلار روان شخه اولایک الذین دغه پیغمبران چې وو هدا الله هداهم الله اصل کې ما مفعول ضمیر حذف ته هداهم الله الله تعالی وی ته هدایت کړو کلک کړی والله تعالی په توحید باندې فبهداه مقتدی نو دا غوی پلار باندې اقتدی روان شه ته دا غوی اقتدا وکړه ها نو دا هغه اقتدا او کوي دینه معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ټول هغه صفات موجودو چې کم په سابقه انبیاء علیہ السلام کې ځکه د هغه په نقش قدم د ټول پاغي باندې روان دي نو هغه ټول مشکلات هم ځکه د ډیر راغلي وای نبی علیہ السلام فرمایي کړه لقد اوذیت فی الله زد الله په لار کې ماته داسې مشکل مشکلات را مخته شوی دي چې بل چاته نه ورکړی شوی بل چاته نه دی ورکړی او صفات هم پکې ټول هغه دي چې هغه ټول انبیاء علیهم السلام کې کومو هغه په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې الله تعالی افیوخا فقل ورته وایلا اسالکم علیه اجرا زنه غواړم د تاسو نه علیه په دې بیان باندې اجرن سمزدوری سمزدوری در نه غواړم چې مال مزدوری راکړي دینه معلومی کی چې پامبیا علیه الصلاۃ والسلام باندې دعوت فرض عین سو پلا پاغوی باندې فرض عین زکه چې کم دنو مزدوری غستل په ورته حرام ښا مزدوری فرض عین عبادت باندې مزدوری نشه غسته ان هو نه لا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دې د پاره د مخلوق دا تر دې پوری نوی نمبر آیات پوری دا په دې سلورم باب کې تاسو په دک مسله باندې د توحید په مسله باندې او د شرک درت په مسله باندې د ابراهیم علی السلام نه دلیل بیان کړو او بیا دا غینه پس ته ول سم بیا علی السلام په غیبه باندې دستخط او هغه مسله یو دغه کړه چې بالکل دغه شان ته دا مسله د ټول انبیاء علیهم السلام متفقون علیه په شریکه باندې و